باب كفران العشيرة وهو الزوج وهو الخليط من المعاشرة فيه عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه او د عاشر او خستل شو ده د معاشره نه معاشره گذاره کړی ده او گذاره خو د میړاوی ده شده سر او گذاره خو د ملګری یاوی سری سره کنه سوچ مې نه کنه دیو جن دوی سره ته ورشي فيه په دغه معنا شه یو حدیث رولا ده د ابو سعید خدری صاحب نه او یې غر نقل کړ د رسول مبارک نه دا منه چې مرفوع حدیث په دې شی چې کیم نه کنه د ابو سعید خدری صاحب نه چې کیم نه کنه رولا ده و هغه دغه د شیخ علي په طریقه د تعلیق سره امام بخاري سره ذکر کړو دا یې ذکر کړه نه دا یې چې کوم حدیث ذکر کړه د عبد الله ابن عباس صاحب الله کسي وابي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم انه قال عبد الله بن عباس ویلی خصفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تیرا شو غرمسترګه په زمانه د رسول مبارک شفیع جوی د تان درونی ولا کنه تیرا شو غرمسترګه نور یې ختم شو فصلی رسول الله سلام بیا المین ذکر رسول مبارک صلات خصوف ته ویل شي کنه د غرمسترګه ولمین یا صلات کسوف والناس معه خلق او د سره کنه په جامه باندې المین یو کړی ورزه دواره کتنافل اوجده ثم رفع لکه مشکات شریف شه حدیث ته چې دا مله رکوع وکړه لکه به دا ویلوړي شي چې څومره وخت تر کړه وکنه هر رکوع شه دا مله وخت کې کیم دا کنه تر کړه رکوع وکړه په اوجده رکوع دا یو رکوع شو کنه ثم رفع دنا ورسی ارچک شو دی رکوع نه فقام بیا ودر دو قیاما طویلا په ویلوړي ورته سره وهو دون القيام الاول دارش من ده کام بو ده اولینی ویلوڑی نه دا تقریبا سوره آل عمران په اندازه باندې و دا دوه امر چې دا ودرېدو که نه رکوع نه چې د سجد کې به د هغې اول رکعت شو ثم رکع رکوع طویلا بیا دویمه رکوع په د هغې اول رکعت شو کړه خو په اوږدې رکوع خو هو دون رکوع الاول درس کې کامه و د اولنۍ رکوع نه که نه شم دا په یو رکعت کې سه رکوع وکړې دوې شوې دا ثم سجده داستی ثم سجده ثم رکع رکعان طویلا وهو دون رکوع الاول ثم رفع بیا د رکوع نه سر چکړو فقام قیاما طویلا د غیر دویم رکع سره امر بیا ودرېدل وهو دون القیام الاول دا د سره مایده په اندازه باندې وکنه ثم رکع رکعان طویلا وهو دون رکوع الاول ثم رفع بیا د رکوع نه سر چکړو ثم سجده د نو سره دویم سجده ته لوړو دویم دویم رکع او دویم رکعت یا چې وکړو خو ولمینځي پیراګ نو کنه ثم انصرف د نو ورسیا سلام یې وړه ور وګرځېدل لمونځ نه وقت تجلت الشمس په تحقیق سره روشنه شوی و غرمه سترګه که نه اتر ولا ختم شو و که نه شم نو بیر دا بار حالا دا صلات ده خصوف یا کسوف چه ده بتویل شی که نه دا سیرو کو پرکات شدی امیر مذهب دا ده چه پرکات شیوارو کو دو دوی سجده دی که نه شم او دا روات شدارول که نه چه پرکات شدوی رو کوی دی و دوی سجده دی که نه شم خو بهر حال دا بحث به مخشه تسترو شي مخشه دا اول جلسه ده کنه په دې شي صلات خسوف فردی می یا صلات خسوف پېښه وي تاسو دا بحث رو شي کنه چې په دې شي سیرو کوې دي دا مسله دا ده چې مقصدی نه ده کنه مقصدی دا ده چې د شزه نشکری کنه د شزه نشکری دا چې کیم ده کنه مقصدی ده اگر دی می کسیم فقال بي رسول برا کفر ميل چه ان الشمس والقمر قدرت يو بدا کيما ورز بنده چه داغا ميا غرمستر گا تام در نيولي و پا دي ورز بنده ابراهيم دي رسول برا بچه دا وفت شو کنا یا حال که خدا خیالو چه دا خو ابراهیم وفت شو دا پا دي بنده دا غرمستر گا خفا دو و يغه دو وجنا تیرا دو کنا خلق خدا خیالو کنا بي رسول برا دي غا تردید کو کنا او په حدیث په کې ته به شي خصوف د کسوف دا فرق نشته کنه شان سوچ نه راکنه خصوف هغه ته ویل شي کسوف هغه ته ویل شي بیا رسول مبارک په غل منځونه ویلور دا و دله لشکې داس مخته شو کنه شان دا لوسی دا لوسی دا سره چې وستوي چې کسو خور نسی کنه خو بیا ار پسر شو کنه شان بیا ار پسر شو سوچ نه راکنه لوسی ورونه چاو هغه متعلق پښتنه درک قالو صحابه کرام ته یا رسول الله فتناولت منها عنقودنا بیا اراده وکړه مور خستله ده منها دی جنت نه عنقودن دی وزنګيري موي چې انګيري وزنګيرا او ماته یې صدر سره اراده مې وکړه چې وزنګيرا ده نرول څه کنه خو به هر حال موي چې نبی ایمان بل غیب نو پته کې دي کنه دغه او ماته و چې نبی ما اراده کینسل کړه ولو اخذته کچره مور خسته و ده زنګيرا لا کلت منه تو سو خرو کړه دی غنه ما بقیت الدنیا سے پیدا شوی لوڑا و بکی و دا دنیا ذکر چه جناب شئینا خوی برکات اللہ شئینا دی برکات اللہ شئینا خونا ختم دی کانا شب اچھا جی ورائیت النار اولی دلو مویرا پا دیخی زیشه کانا جہنم ما اولی دلو فلم ارک اليوم منظرا قط نظر دلم و بشان نن رزه منظر چیر یا کانا دنن منک چه دار منظر شکی منظر ما اولی دلو کانا دات منظر ما چیرانا دلی دلم قال رسول الله برکت چې نه نه خدای کافرین نه ده مراد بلکې یکفرن العشیره انا شکری ده مړه ده مراد ده کفر نه دادی نه شکری مراد ده کنه شاوړی کې کو اوړی کا کفر انا شکری کو دی ده مړه و یکفرن الاحسان و نه شکری کو دی ده شګړه ده احسان نه شکری دا نه دا طبیعت ته ده سدلو احسن ته الا احداهن الدهر کشه ګړه کې ته یو کس دې سره ټول عمر ثم رأت منك شيئا دینا ولس یو وینی تونه شیئا یو شای چا دیتا خوان نکو ویر کنا قالت بیدو یی ما رأیتو منك خیرا قد تو مخو نظری دلائی تونه خیر چیر یا کنا شا زخو ایده کرده چه غزلی یا کو مصیبات گرفتارا یا کنا شا شاور ایده نولی دلا پا دی کر شا کنا ایده مرا رسو کری کو ٹولو مشور سرکا کنا و یو ور چه داز باب دینا وینی کنا شباز دینی دا ایده نا شکری پا سبب سرا دی جکیم دا کنا ير ته ډېر دري وابي قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن ابي رجاء عن عمران رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمران بن حسین ویلی دی نا رسول برک ویلی چه طلاق فی الجنت زور جواد شو فی جنات شیو وره کنا فرأیت اکثر اهلها الفقراء بیولی در مو اکثر اهل دی جنات فقیران کنا شا غریبان خلق لیرو بشو والصلاه فی النار او ور جواز شو زیور په ير شي کنه دا معراج په شپه باندې وی یا وی جکیند په خیب شوی فرایت اکثر اهلها النساء کنه دا کدی دینه شکری کو ده خوندونه شادا چار نقل کرو دا عوف دا ابو رجانا نقل کرو دا خود سند شعوفی نئی کنا تابعه تبدوری کریو دا دا عوف ایوبیا و سلم ابن زریر یا اغا دا غا قسم دا حدیث نقل کرو باب لزوجک علیک حق لزوجک دا دی د زوج نه شذا مراد دیغه شذا نه تویا او په تو باندې حق شتا کنه شذا حق شتا در باندې رس کې شذا حق پیدا نه قاله ابو حجیفه ابو جحیفه ویلی دی چې کیند ابو جحیفه صاحب د رسول مبارک نه د حق کار نقل کړه دا کنه چې ولې زوجک علیک حق د رسول مبارک نه مرفوع در نقل کړه ایا مو ته دا کې سند شوی ہے چې تر ځان ته هر اورز او درې دې ټول شپه په عبادت باندې دا خبره مو ته شوی ده دا خبر مو ته وکړه شو دا چې دې ورې دې ځان ته هر اورز او شپه په عبادت ته راکې ټولا دا خبر مو ته اندر وکړه شو قول ته مو ته چې بلا ویل نه دا سوکه یا رسول الله قال رسول الله برکت الله فرن چې فلا تفعل دا اسماکا سوم و افتر رجان سیو ورز بلا ورز کجا ده خدای ده حکم امری نه وی تکو او خدای چه ده کمی شاینا نحی کری ده اینا وی منی کوی کنا شا سوچ می دا کنا دا سړی چې دی دا قومون دی په شده باندې بما فضل الله بعضهم على بعض وین په سبب دی هغه بهتري ور کوله د خدای په سره زنه دی د انسانونو ته په زنه نه را باندې یعنی سړی دا بهتري ور کوي په شده باندې په سړی چې دا څه خو به دا صفاتین الله څخه کمالات په موجود دي چا په شده سه نشتا کنا شاده په وجه سر سریع قائمون گردولی دی شده قائمون ندی گردولی ہو سریع قوامون دی کنا شا شده ندی قوامون الى قوله تردک اللہ اللہ پاک پر چه ان اللہ کان علی کبیرا کنا دا بیره کنا دی غدیره او بل په دې صدا دې چې بما فضل الله بعضهم على بعض او بما انفقوا من اموالهم بل سړی مری نه لګوي کنه شدا خو مول نه لګوي پس میړه باندې سړی لګوي کنه میړه لګوي مول خو پر شدا باندې په مہر شاور کوي نه نفقه شاجه کیم ده کنه لای مول لګوي په جمعه شا لای مول لګوي مکان په کرای شا لای مول لګوي نه راته سمره ضرورت نه دي کنه خدا خو دې مول نه پرې کېږي کنه شا چې مول لای لګوي او خامہ هدره چې کیم ده کنه څه شي هدره ولایت یا دې قیام یا په شدا باندې کنه شا درګرانی وي وابي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني حميد عن انس رضي الله تعالى عنه دا ده انس صاحب حديث سوچ کی دا قال انس صاحب دې چې اعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا قسم وکړو رسول مبارک اعلى سمانا قسم وکړو رسول مبارک به بیبیونه خبرنه دا دي اعلان ده نه مراد اعلان هغه چې کوم ده کم از کم هغه سرور میشته بری خدا هغه دې شیوا میشته کنه قسم مراد الا وکړه رسولم براک چې کوم ده کنه انت شو دغه شزونه خپل نه چې کوم ده کنه یو میشته وقادا فی مشربتنا فی مشربتنا او کشنه رسولم براک په بلخانه له دې شکرا په بلخانه کې دی نو دینه دا ولی آیات سری کنه شم دا والا چه کلا مثلا ده سجنا چه کم ده کنه تو تا دا پتا ولا گیدی چه دا خود منا فرمانی کو کنه شا والله دی تخافون نشوزه هن آغا شزونه چه تو دره دی دی اگر فرمانی دی دی نکنه دره دی یا یفعیزو هن اول به واز نصیحات دی تکی اول سرنا و یی ما اول واز نصیحات دی تکوی من لخو دیرشا و کنیو من لخو زیتای زیر ورکوي زیتای وال ټکول یې کې کنه ویلې ان الله کان علیا کبیر الله پاک چې پاک چې په ساده او ډېر لو یاده چې ته د امر په دې باندې واس نه لاره لکه خدای ته په تو سمره واس لري او خدای سمره په تو په ساده کنه کله به ته یو به بل دوستر یې کله خدای به تور ول سی کنه چو واللاتی تخافون نشوزهن فعزوهن که په واز باندې نه سمه ده وهجروهن فی المدواجع دا ستا که نشته دا یې رسول مبارکه پریش یې یو میاشت ویني کنه یو میاشت وهجروهن فی المدواجع کنه قسم یې زنه کړو کنه سمول یې کنه شم مطابقت یې روغ سره کنه روغ سره یو حافظ ابن حجر رحمه الله داسی په غیر د کړه د دیش اصل شه دا یو بل مسله ده ا مسله دا ده باندې چې دا هجران د شزونه څه ده کنه دا خو راو خدا کنه شا چې شزه مثلا نه سموله ده پرا بس کی پریر ده کنه شا خو بیا د هجران یې دوا قسمه ده د هجر چې دا ته ویل شي دوا قسمه ده یو دا مثلا نه چې بدیا زنه لور شي به بیا ځنه لوړ شي چیرې به ټک ته ځنه لوړ شي اجرې ته یا چیرې جماعت ته ځنه لوړ شي یا مدرسې ته ځنه لوړ شي یا دې کیم نه کنه وای شو کنه بلا خانه ته بنگلې ته ځنه چې صدا به بیا تللی کنه پیدا کنه به بیا ځنه لوړ شي چې ویني ځنه لوړ کنه شم دا ځنه لوړ شي دته فی غیر بیوتهن نه ویل شي ویری کنه کیر نه چې نه لره شي کنه شم او یو په کیر شي نه نه چې ویني د شپې ورځې دی ویني یا و نه پاټو لا کوي کنه شه نه پاټو لا کوي په کیر شه پرشول ویری کنه دې دې سره شه صح کیمیو دی دا په کیر شه نه نه لاړې را سخته کی صاحب چې دا ویني دا کنه شه او چې کیم دا کنه بیا او صاحب نه پکې او ورسره ځای غیره چا ویني دا کنه کله کله زړه نه صبر شي کنه شه اعلی امر زیر نه وړي کنه شه خو چې دا ویني دا کنه څو بیا پټو لکه ویانا ځان پیغانه په باندې کې سلو مانه په را چا کنه مجلس خپل کتینا نه ور سره کې چې کیم نه کنه خانه را پرتای نه ور سره کې دا ډیر سره ور کوي دې شله دا کنه شام سوچ مې دا کنه اس څنګه دا دوا سره را ودی کسل فرق څه بشه کنه شزنا شرحین وی چې امام بخاری سے به دیتا ہے شرح کو او بیر ابل خنای دنوا ابل جو خدا دا آخر از بد کسی دی سکونت دی و جنت تار از بد چه بل جو بلا خناوائی تو دن لوٹ سو رسولو مراکانا شا او بیر دانی دا اکبر خلق تی چه امام بخاری سے بدیتا شرع کو چه حجران اگر کا دوسرا قسم چه کم دا کانا شتا ٹیک تو خو رسول مبارک دا ادنا قسم هجران کړه دا صح قسم یې نه دا کړه اې دی وجه نه دا صح قسم هجران ما کا چې ضرورت پېښې دي دا ادنا قسم هجران کا کنه شه نو بیش او زنه سره هینی وی که نا دا دوا سره قسم رو دا کنا شا دوا سره قسم رو دا جه کم دا کنا ما بخاری سره بده دوی سره تا اشتراکو کنا شا اچھا جی کسی اس طرح غطر جمت الباب کسی بابو هجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پرشول ده رسول مبارک جدا کدل ده رسول مبارک اغی بیبیون اخبرنا فی غیر بیوتهن کنا غیر ده کرده دیش اچھا ایز ده ورسه ټکی ته سوچ کئی ویذکر عن معاویه ابن حیده و ذکر کول شي د معاویه ابن حیده صاحب نه دا صحابی ده ای دینا ذکر کول شي څه شایا رفعه رفع د دغه هجران څه شایا دا هجران څه ده هجران ای دغه رفع ای چا ذکر کول شي بیا ایدغه جه کم ده کنه معاویه ابن حیده صاحب نه کنه شد ده هجران مرفو گرده ولا ده ده هجران سده کنه ده مرفو گرده ولا ده خو دامرا قدر خبره دو تشو غیره الله تهجر الا فی البیت یعنی غیره خود دامرا قدر خبره دو نیرا خیمر فکر ده ولا ده خود دا فرقی ورکڑا ده کنه دا فرقی ورکڑا ده چه دا حجران چا کرده دا رسول مبرک کرده دا رسول مبرک کرده دا حجران ور ثبت کرده دا خو ٹھیک شو خو غیر انه قال غیر الله تو جر سمانا غیر انه قال خدا ورکه در فرق دا چه دا دا سویلی دی کنه شا چه لا تهجر الا فی البیت حجران وینا شکرل مانگر چیر دا پا کیر شوی حجران کسی بید یا وینا زنه دید کیر شوی حجران ادي سره دا لګول حدیث کنه وکړه عن حدثني حميد عن انس رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نساء شهرا وقعد في مشربة له كيف هجران كلاو كبهار دل لولو بهار دل لولو دائره انس سيب دا هجران دل رسول مبارك آغا مرفو کرده رسول مبارك دا هجران رسوي کنه رسوي رسوي او د معاویه بن حیده هغه امر وګرځوي رسول مبارک ته رسوي خو انس صاحب داس یی چې هجران رسول مبارک دی بیبیونه کړه او خو دی غیر بیوتهن نه او معاویه بن حیده داس یی چې هجران رسول مبارک هجران به سیدا خلا تو هجر الا فی البیت نو بیا دی رسول مبارک دا ویلی چې لا تو هجر الا فی البیت دا دای مرفوع ګرځي کړه سمجھ میں ٹھیک ہے نا اذا دې کې څه شو یاد ما یا به حیدا ولا شو بل به انس صاحب ولا شو انس صاحب دا مرفوع ګرځوي ما یا به حیدا صاحب یې مرفوع ګرځوي انس صاحب ور شداد دي چې رسول الله کې هجرت ته سزونه په غیر به یو ته نه کړو ما یا به حیدا ور شداد دي چې رسول الله کې دا ویلي چې لا تهجر الا فی البیت کنا شا نو ویلي شا والاول اصح امام بخاری سوی چه داوال روایت خدا کنا دا دیانت سیب بولا دا دیانت سیب بولا کنا دا تفیل یا دا اصح تا کنا چه حجرانا دا چرت رسول برک رو یا فی غیر بیوتهن و داوشی کنا دا کرا دا رسول برک وابي قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج وحدثني محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني يحيى بن عبد الله وابي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مروان بن معاويه قال حدثنا ابو يعفور قال ابو يعفور صاحب ولدي تذاكرنا عند ابي الضحى تذاكرنا عند ابي الضحى مشته کیندا کنا مذاکرات سره کړل ویلې کنا مذاکرات سره کړل میزه د تشی مذاکرات پر ذکر ابو الضحى صاحب ابو جعفر وی چه میر تذکرہ سره کړل پر ذکر ابو زحا صاحب د تشی تذکرہ مې کړا سره او د رحمانه د میاشته امیاشته تذکرہ مې سره کړل چې چاوي چې میاش دې شوی چاوي چې میاش نوښتي دا تذکرہ مې سره کړل بیا بدیر ویسه فقال ابو زحا صاحب ویلا چې سره ما په سره رټری حدثنا ابن عباس رضی الله تعالی عنہ مشته بار کړه عبد الله ابن عباس صاحب قال عبد الله ابن عباس وی چې اصبحنا یوما میرا سبکړو یو اورز حال چې بیبیونه د رسول مبارک کې کینا ټړلې امخ شو ورځه واقعا شو جوړه حضرت عمر صاحب د هفته بی بیغله ول کنه ژړلې عند كل امراه منهن اهلها پر ذکر هر یو سود دې دینا اگر استدار دې یو غلې کنه وار استدار مې تر غلې یې استدار په مخاره بی بی ژړل کنه رسول مبارک هغه رسول مبارک بیبیونه فلم یجبه احد بیا جواب نکړو ورجه کیم دا کنا عمر صاحب ته اچیا ثم سلم بیا سلام برو جو فلم یجبه احد ثم سلم فلم یجبه احدنا دا اصل چې دا څنګه نه او چې دا ابل ور سبق شته را شو کنه ایو غسو مریای تیر مریای وکنه شاید اول چې علامه ته رسول برک نه اجازه تر وګړه بیا ورنه وته بیا ورنه وته چې کمانه خو ته تذکرہ مې وته وکړه خو ان غلا رسول برک نو به بیا وګرځیدو د له جماعت سره ولو بیا بیا وی چې صبر مې نو شو راغله بیا مې اجازه طلبیلو اجازه یې اصلي طلبیلو خدای اجازه نه تعبیر پیغه سالو مسره کړه دغه سالو باندې اجازه ته پر اچیس او اجازه یا په سره خوشتو سه سلام اجورو سه اجازه لغال بر حرام خوشتل یو مطلب ده کلا کلا تعبیر په دې سره کړل شي سوچو سی کنه بیا دی کلا تو سلورم و نورس یا جزاد کلا وشو کنه چه رو دا شی عمر صاحبا بیا بلال صاحب اننا نا شاکر وکڑلو رباه ور ودلو رباه ما هر زمر صاحب سے سیرا وکلا چه ربوٹ سا کنه جزاد کلا وشو کنه شا نو بیا دی دیو جنا کلا رباه صاحب تا نسبت سی چه دزا خوشه وکڑو کلا چه کینده بلال صاحب تا نسبت سی چه دزا وکڑلو کنه دیو زر تا سیر فلا دعاه بیا داغی ور وکڑو دتا فدا خلال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالا کنا زیوت سخت چنوی چه مور گوڑوی کنا شا دا اصل شو یو قرآن شریف آیات دا او یو دا غا حدیث دا دی پر ماسه ظاهر تعرض لیده شی سره کنا شا دا غا بیتی دا کیم حدیث دا کنا دینا دا سوالی میجی کنا چه وی چه شده ما وایی سا لکا غلام چه کلا کلا سرائی وایی دا سی دا شده ما وایی سرا بیا چه کیم دا کنا اشکوی دا ضرورت پر شوی چه دیل دا والی وی او جڑاولی دی وی بیا بیا په ټوله کوي بیا څنګه شرمې دی وانه کنه شا او بیا چې کوم د ضرورت وي پیش وی کنه شا ویا ما کنه شا دا حدیث شریف داسي ای او دله کو نصیب شه الله پاک فرمایو چې فین واللاتی تخافون نشوزهن فعذوهن واهجروهن فی المضاجع وضربوهن کنه حدیث خدا سے چې وایسا کنه شا والا کوي کنه شا یعنی دی آیات و دی حدیث نشای دا ظاهر تا روز لیده شی کنه شی دا روز لیده امام بخاری سے ترجمہ الباب دس کا ایم کولو چه بده غیر ترجمہ الباب سره دی آیات و دی حدیث درمان سیر تطبیق کو کرلو کانا شا چه اصل چه آغا آیات چه وی چه وحیش تا ہے دیگه والنا غیر مبرحین والمرادی دا سے والمرادی چه ساخت نوی کانا شا وحی حدیث چه وی چه ما وحی لنا ساخت والمرادی کانا شا نوی دی خواهی که دا مطلب یه دا چه ودر بهن ضربن غیر مبرحین و ایسا تو سلیل را پیگواله غیر ساخت سره کنه چه دا سوال بی چه ساخت وال نوی موزی وال نوی کنه شا دا سوال سره وای و دا آیات دا که چه دا سی موای چه ساخت وال نه دا غا حدیث داری وابي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابي عبد الله بن زمعه رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا یجلد احدکم امراته جلد العبد نه دا وای په بیره کنه په دورا باندې یو کار به کو سشدا خپل په شان دی غواله دې مری لا کمرې آی چې وای کنه مری خو مملوک درا کنه لا کمرې آی چې وای په غلطی پره لار دا سزا ما وای کنه شا ثم یجامعها بیا راځي چې کیمرا کنه جما کو دې زرا با خیر دې ورې دې بوال دې ورې دې پلرک او بیا چې کیمرا کنه با خیر دې ورې دې فخیسی دا هو چې کیمرا بالا خبره ده کنه شا ما وای کنه دا هنداري چې ما وای واپس آیات وی چې نه ورای ته دا تدبیق یو برو کنه سچ آیات دا چې سخت ما وای واغه آیات نه دا حدیث وایات دا چې الکا وای کنه الکا والا باب لا تطيع المرأة زوجها في معصيتنا کسان نه منشد د مړه خپل فی معصیتن په ګناه شه د خدای په نافرمانی شه او په ګناه شه د مړک کتاب یا سزا نه مانی کنه شه و بی قال حدثنا خلاد بن یحیی قال حدثنا ابراهیم بن نافع عن الحسن او ابن مسلم عن صفیه عن عائشه رضی الله تعالی عنها ان امراه من الانصار یوشو د انصار زوجت ابن تهدیور په نکاح کړی او بچی خپل کنه شه بچی ورته نکاح کړی او جاته شه ٹھیک شو فتمعت شعر رأسها چه ده چه کم ده کنا وصل وکو پا وشتونه ده ده سکنا شا ده امر یه متا کرا ده خوشی ده ده ویلی خوشی ده ده ویلی بی چه ده بچه سار پر وشتون لکا کنا شا نو بیش ان زوجه امرنی میڑو ده ده بچه می امر کرا ده متا پا ده بنده ان اصل فی شعرها چه ده وصل وکو پا وشتونه ده ده سکنا وشتونه ده پره فقال رسول برکت الله نا دا چه ونکه انه قد لعنل شدا میړه نه دینه ډارې دي چې یار خدای د خیر کو د میړه چې بچګه په در باندې تیار نشي چګه په در سمره چې معنی مو سره چې کیم نه کنه ور باندې اټولا کوي نه او چې کیم نه نه نه فقانه رو کوي کنه شا نو بیا دې او چې کیم نه مو حقوق نه بځې کوي کنه شا نو شو دې دې ته ورشي کنه شا چې بچګه په در باندې رېږي کنه شا طرفو شروع وی چې طرفو کنه طرفو دې ته ورشي چې سړی بچګه په در باندې رېږي کنه شا حقوق یې نه ادا کوي نه نفقان ور کوي نه صحبت خبره اتره مجلسی نه نه ور سره یا اعراض اعراض دې ویل جو چې دې نه د بل څه په طرف مخ وړوي کنه شا بل څه په طرف مې لوي چې عام کنه کفکری و دومې چې کیندا کنه چې خلوص اگر کنه شا اعراض دا مطلب ده کنه شا ٹھیک شو بیا دا قسم شوه چې وی کنه او دې دې پر شریعت دا سوي کنه چې کچره خامخا دې نه لاره دې او په دې هغه پکې دی چې مخلصه کو هغه د خپل سواله شوی پر بدنمی دو کنه شه چې وی چې دا ویل خو ذکر وخت یې نه کړه نه دوره را دا څو دا څو خلک په لږه دي کنه دا بدنمی دو او کنه غلا راځي چې څه کې خوانه یا بل چې تا و دې دي نه کنه صدا سوي غریب غریب وي سره کې کنه شه او دې له دې مړه نه غریب دا لري چې دا مو حقوق نو شي په دې کوي چې سلو کرونو کو کنه شه او دې له بل چې تا و ودان شي کړی کنه شه دا دې را سره راځي چې دا داسې کو چې دا شدا د دې مړ سره صلح وکړه کنه صلح دا داسې کو چې دا ودا وی چې کیم دا کنه چې مو چې کیم ورا دا کنه او ورا مې مثلا ته کابل سره سره نکاح کوو کابل سره سره نکاح مو چې کیم ورا دا ورا مې دې ته هبا کړه دا کنه شما دې نه نه ډارې دا هر چا کارو کوي خو کوي کنه یا نه نه وړه کنه شا خدا بدنمی ما رسوا کنه چې مو مثلا خلاصوي او مو چې کیم ورا دا ته بل څه سره نکاح وکا ورا مو دې ته ورکړه دا کنه شا او نام نه فتا کرو کوي خو شاکه نه رو کوي مارو کوي هغه کنه نه لا صلاح نه سره و ویلې کنه دا شاو که دا یې خدای ورسته په باندې مې را بارا کو چې کیم نه کنه وخت لري فضا شي کنه سره کله کله دا تا وی چې په نوې شدنه په زړه ډېر ورګټ شي کنه او چې کیم نه کنه خدای ان شاء الله خیر دې ته شوی چې وسله خیر کنه اچھا جی منها اده په طرف او بیری یا ډیر رغبت نکو یا ډیر چې کیم نه کنه خبره اتره نکو یا ډیر مصاحبت نکو کنه مطلب یې دا ده کنه چې دې په طرف ډیر رغبت نکو کنه شام فیرید طلاق حبیدا رداو کو دې طلاق دې دې او یتزوج غیره په نکاح کوي غیر دې نه بلا یا په دې وخت ته قول له تا شذ سره دا وی دته چې امسک دی باب العزل دا باب دا بیان دا عزل شد عزل دا دیتا ورشی کنا چه سرائی جی جمع کو چه کلا مثلا جه کم دا کنا انزال تا قریب شی انزال یشی نرا پا دیگه دا یشی دا یو ذکر ارو کولی کنا بیا جه کم دا کنا بحر تا یبتاله کو کنا رحم تا ینکو ورتاله دیتا عزل ورشی نو بیا چې دې ته عزل ویل شي بیا دا عزل دا ستا که نه شد یو د اصیله شده نه دا یو د وینځه نه ده که نه د اصیله شده نه عزل دا دې نه به اجازات غوړې که نه شه دا به دې نه اجازات غوړې دی په اجازات سره د عزل ده دا که نه وي عزل نه ده راو که نه شه ځکه چې یو فقها وي که نه فقها بار حل کنه فقها خدا سے دوله سیری کنه دی وطن ترا سر سیری چته جے کدوله دیترا کونی کریے تو کنه شام بار حل دی وی وی چه دغا رحم سده کنه دا وی چه مشتاق وی ده من یه بیتا کنه ده منی تا مشتاق وی کنه شا ده ده وجنه ده منی ورکل اول ده ده متممات ده جماع ندی کنه شا ده ده جماع ده متممات ندی کنه شا یا ده ده ده حق تا کنه شا نو بیش ده ده کم ده کنه ده ده حق تا کنه شا بیا ده ده جزاب غوڑه کنه شا که اجازت یو کړو خو ټیک تو اندر کړی شي کنه وینې شي کړی او یو وینځه وی کنه ته په ملک شي دا خپل وینځه نه خو عزل د دې د اجازه به را کړای شي کنه شم او چې کیم دا کنه کچره مثلا یو وینځه دو مولا میرے تا ور پنے کخ کریو دا بیا میرے چه عزل وینا کو دا آغا دا غاف عزل کرائی شی کن امیر مذہب پدیشا دا دا چنا دا مولانا دا اجازه خوری کن شام مولا صدا دې سوي نه نه مولا را وې جزا غوړي کنه شذکا چې د دې یو بیان چې کیم بچیون بچی شي کنه خو دې مولا وینځه غلامون دي کنه شا اصلي حق دی غره دیو جنا دې مولا را وې جزا غوړي کنه مولا جزا ته کوئی بیٹی تو انزل کړی شي دیغه من کو هی وینځه راو کنه وی بیا حاصل انزل نشي کړی کنه شا بیا دا حاصل انزل خلق داسې چې دا نه دراو کنه شا دا نه دراو او دلیل په هغه حدیث باندې د نسی کنه چې رسول برکوي چې د عذر سره کنه دا وعد خفی ده دا څه ده وعد خفی وعد ژوندې شخوله ته ویل شي کنه وای زل موعود تو سئلت کنه وعده دا ژوندې شخوله ته ویل شي دا لکه پټ ژوندې شخول دي د عقل کې کې کنه شام نو بیا دې خوره ته چې بتا لوي دا لکه دا اولاد پر خوره شخوي کنه پټ ویشوې دغه اولاد جوړې کنه شام دا جه کم دا کنا وعد خفی دا کنا بیا دیو جا نظر خلق کئی چه دا نظر او خو به هر جمهور په دې باندې دي چې دا راو ده او دلیل په دې حدیث باندې رسی په دې باب چې کیما حدیث وغلی دي په دې شاغه حدیث چې کیما وغلا ده چې رسول برکې چې دا وعده خفیره او آیا هم منسوخ تا کنه شا اول نو ورو او یا چې کیما کنه یاغه په کراهت تنزیهی باندې جمهور ور حمل کوي کنه شا په کراهت تحریمی بنده نه بکراحت تنزیحی بنده خلاف اولا بنده بر حمل کوي وابي قال حدثنا مسعود قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء جابر رضي الله تعالى عنه قال هر جابر سبيلي چې كنا نعذر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وی مشي مل عذر پر پس بنا ده رسول مبارک شه او رسول مبارک باندې خبرو احسان کوي کنه یو کنه ور خبره کنه خو بیا خدای خو خبر کړه چې دا تو صحابه کرام خو ازل کو خدای وسنه حکم خو بیا نازل کړه چې دا امیر او تاو بیا دا نه کو نو بیا وابي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال اخبرني عطا قال سمع جابر رضي الله تعالى عنه اخبرني عطا سمع جابر رضي الله تعالى عنه عمر صاحب لي چې متخبرو کړه عطا یا ينزل وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا الجويري عن مالك بن انس عن الزهري عن ابن محيريز عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال ابو سعيد الخدري سے ویلی کہ سبنا سب یعنی ورورا سے دل میرزا وین سے تا قیدیون میں ونی ول کنا پہ یوا غزوش نو بیلے نو قیدیون سے ونی والا تقسیم میں کر سرا بیا میں وین سے پہ شوش و کنا سب میں جی وین سے وش جمع میں ور سرا کرا فكنا ناظر ویمش چی میزو عذر زنکلو کنا شا فسألنا رسول الله صلی الله علیه وسلم یمیش پشتنا وکړه د رسول مبارک نه دی متعلق فقال رسول مبارک ته فرمیل او انکم لتفعلون نا نا و انکم لتفعلون ایا یقینا توس داس کی باندې د حاصل کیا قالها ثلاث دا کلمه ولا دري ولا انکم لتفعلون او انکم لتفعلون نا پرشتیا توس داس کی دا باندې رسول مبارک نو ورسې په دی وخت دا حاضر کو بده واسه ده پښتنه ده نکړه کنه بده واسه رسول مبارک نو ورته دا تاسو کې دا څه درې ونه دا پښتنه ده وکړه دا هو کا بده خیال باندې کې کنه او چې دا حاضر می ده دې پر کې کنه چې اولاد مې نو شي دا خیال مې بیا غلط ده دا خیال مې غلط ده کنه شا ویلې زکه چې ما من نسمت قائمه الى يوم القيامه نست يذيرو چې دای الموجود دین کوي تر قیامت ورته پر مله خدای په اړه کړی الا هي کائنه مگر دا خامخر موجود دي دین کدا کرتا سل ور عزل و کیا کنه چې خدای په اصلاح کړی وی کنه شی ویل اولاد کنه شا په دې خیال یې کیما نو ویری نه را احساس دې کا هو کوی خبره خو په دې خیال باندې ما کې چې مو اولاد نه وتی کنه نه چې خدای ور په اصلاح کړی وی دا مرا هو یو نه څوک کړه نه وته کې دي کنه شا نو ویری دا هو دې په ملي سوچ کې نه دا هو جوړې دي کنه شا نو ویری سره ایده وجه نه چه کم ده کنه بده خیال یه که ایمه احساسه چه که آخو گوشی خبره دو کنه شا سوچ ده باب القرعه بین النساء اذا اراد سفرا قرعه په منځ شذونه شي سوال دی چې رداو کو چې کیم نه کنه یو سړی سفر کړي دا په سفر باندې دیګو دا قرعه امین مذهب دا له چې دا قرعه څه نه کړه قرعه دا څه ضروری نه ونه دی د وجه نه استحقاق سره بلکې سفر شه هغه ته اجازه وي چې کیمه یو بی بی بیا یې چې کیم ده که نه بیوای شه ځکه یې سفر شه خامخا یوې نیمې بي سره د محبت وي طبیعت ته ورسره لګي په سفر شه نه راڅکانې وي در سره چې اخله در سره بیزې چې اخله در سره بیزې چې کیم ده که نه چې هغه مثلا په کیر شه دشمن غوندې سره کسه یي که نه بیا په سفر یې دې سفر به دې څه خوند وي که نه شه بیا دې وجه نه چې کیم ده که نه سفر ته بیوای شه خو کله کله ویشو کنه رسول مرک طریقه دا وجه بسورلی وی گاڑ سرک شنستل مجلس خبر اتر چه کم ده کنه داوی چه کم ده کنه کرلو مزال والان دولو چه کم ده کنه بلا بی بی اخلا بسورلی بونه سورا وکنه آوی پی بونه بیا رسول مرک دا طریقه وجه دخو ده هر تایشه ایش خوی پیغندو کنه چه دا ده هر تایشه ایش ده کله به سفر باندې تلو کا ورځې او کا شپې او بیا به دې یشته ورغلو کنه ابلې به بي یشته نه ورغلو ا دې دې یشته ورغلو کنه ځکه چې په دې سره ګاډ چې نستو کنه شه بیا هر ته شپ وړي کې و کنه د عمر صلی خاص سره وړي کې و ډیر کنه شه ځکه چې دوی چې کله وړا دې نه کولې و ها جب درمان چې چې کیم نه رسول مبارک سره نه کولا تر کړی دي کنه چې رسول مبارک مې دوی وتلا څه کولې و خدا وړي کې بچي شي کنه جب درمان چې خدا وړي کې و کنه شه بیا د حفصه بی بی دا سوه چه دا ده پو خو عمر ولا و دا حضرت عمر سوه بچه سوه کنه دا پو خو عمر ولا و ځکه دا خو یور کنده شوی و کنه شا مقصد میستو کنه بید کنده شوی و بیا حضرت عمر صاحب بکر صدیق عثمان صاحب ته ورغلا و چې تو تا در پنه کا کوم بیا حضرت عمر ابو بکر صدیق صاحب ته ورغلا و ال ور جواب نه کړو ورا بیا اخیری رسول مبارک پیغام دې نه کا خبر پر اې دا په نه کا کړه دې په قوم ورونه بیا په خو عمر خو مخه خامخ عقل یا پیخ وی کنه شا او کاندا سے چې کیم دا د نوی عمر ولا چې وی د خو عقل شي خامخ نس کی غا خو وی کنه شا فرق وی بس بیا حفصه بی بی ته اول حضرت عائشہ ته په سفر دریمی سره قرآن دی وندرې نو په سفر سره دریمی او دو په دې پیدا چې رسول الله برکه تو په یوه باندې کښې کنه مو په یوه نکښې کنه په دې پیدا بیا حفصه بی بی ته اول چې دا ستنه د خوښه خیر چې خوښه کړه چې کیم ده کنه خو خوښه کړه دا خو رسول الله رنګ بیونه وی چې کیم ده جوړ وی کیسه وکړه خو هغه وی وا یې سوچ نه ورته رسول الله کو چې ورکړو دا سیخ ده ورته شیش ته وراولو شیش ته وراولو چې کیم ده کنه شاه سلامي ور وچه ور هغه حفصه بي بي ورته باندې خو اس لرا نه ګړې دا رته ځکه چې خامخا دا به په خبره چې دا چې راتو سره نقشه نه کنه شه وایي او دا وی چې خدا پاک ته په موږ دلاره مول منګر یا مسلط کې کنه ساجي اومه سوي نه چې دا نقصان جوړ شي کله کله شته بیا زور کو کنه شا دا مې څه نه جوړ کړې کنه شا ویش دا کی ساجي کې دا کنه دا به حدیث شریف نه کې کوي کنه اچھا جی باب القرآن بین النساء اذا اراد سفرا قرآن کو سے کنا دے دے کا سے قرآن وصلیہ وا کنا وابي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن قال حدثني ابن ابي مليكه عن القاسم عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج سواحت وتلو سفرتا اقرع بين النساء قراوه ولا في المنزل بيبيون اخبرش فطارت القرعه لعائشه وحفصه بها حفلت ولا نبيش قرعه ده هر ته شی ول حفصه بی بی رضی الله تعالی عنها کنا په یو سفر شدا په یو سفر شکنا ده دی قرعه وتله وکان نبی صلی الله علیه وسلم برکه دا کان باللیل سارا سواب دې جو دای دې شپه سارا ما عائشہ رضی الله تعالی عنها د مزال کو سره د حضرت عائشہ یتحدث د خبره اتره وکړه سره کنه دې سره وسته یې کولو ګار دې سره په یوه باندې څه خبره واکړه سره وقالت حفصه حفصه بی بی ول حضرت عائشہ ته چنا خیره کړه ستنه نو فاجا الا ترکبین الليله بعیری جعلت رجلیها بین الازخر وګرځه ولا عائشه بی بی بشاخ فل فل مان د سرګړی چې بده سرګړی شه د لړمون منګرون لټکه ډیر وی مری اپه راځ کله کنا په ځون باندې دا اظهار د کم جنې کړو وګرځه ولا دې چې کله کنا بشاخ فل فل مان د سرګړی شه وتا قولو وتا قولو ودا چې یا رب سلط علی عقربا او حیه الخلاق خلاقک مسلط کې به مو باندې لړام یا منګر دا کنه خدای دې کیم دا کنه اصلا نه قابل وی کنه شه نو ویر دا که سمزور دا ماف دا کنه شه اچھا جی ولا استطيع هر ځای شوی ته دې مغانوی نه دې انا قول له چې تیر کړه کی سره رسول انا قول له چې تیر کړه رسول مبارک شای ان شای باندې دا کتابه ته تیر کړه چې دا هم موداس کړی وی کنه دا غلطی مونږ شوی و کنه شه مو چې په دې نه دا سپکا کو کنه شه یا به د پلونکي بیبي ته هبه کړی دو کنه شه فکیف یقسم ذلک سرنګ یو تقسیم ولا شي کنه دا ورز دا ورز سرنګ تقسیم ولا شي اچھا جی اس قسم وابي قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير بن هشام عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها ان سوده بنت زمعه رضي الله تعالى عنها ده سوده بنت زمعه ده سره لشي ده خطر جوړ شو رسول مبارک تعالی کرونکم بهر حال کنه هو چې څه وجه وي کنه هو وي چې د سره خطر جوړ شوی چې رسول مبارک مو ته تعلق ورونو یا د صلح به سره کړی و تعلق مارو کا خلی چې زده مرای ته په غاښه و کنه قیامت په ورځ باندې کنه چې ته بي بي نه فعل سليمان ما وی کنه چې تعلق مارو کا هو ما خپل ورا کړه هو ورمه امو هر ته شي ته هبه کړه کنه چې دینه ده هبه دارا وځو بابن المرأة تهب يومها من زوجها ویلی هبات را کنا ان سوده بنت زما سوده بنت زما وهبت یو مهده بکړو اورید خپل حضرت عائشه بی بی دا کنا شا وکال النبی صلی الله علیه وسلم یقسم العائشه بیومها و رسول برک چې ورا وی ور کول عائشه ته سرا دی ورزه دی سود په ورزه دی عائشه باندې و ورزه سوده ور کول دی سوده بی بی چې کی مورز وګنا شا اول کولا وکال نبی صلی الله علیه وسلم یقسم العائشه بیومها ورسول مرک چې تقسیم وکړه عائشه ته د ورځې د لیا باندې د ورځې اور کولا او ورځې د سوده اور په تقسیم شو ور کولا دیتا کنه حضرت عائشه ته شدا خو دې شو اس کزه یا دا غوي شه دا خو ټیک شو دا ثبت شو چې المرأه صاحب یومها من زوجها لذرتها دې پر دې باندې کنه خدا بلا کسا چه وکیف یقسم ذالک داغک میرے پا حدیث شدا کسا نروغلا کنا شا ویرے کنا دا نروغ دا تقسیم میں سرنگ کچر دا سو چه لکا مثال پا طور بنده اولا ورز ده حفظه بی بی مثال اولا ورز چا ده حفظه بی بی دویم ورز ده عائشه بی بی دریم ورز ده ده میمونه بی بی یعنی مثال پا طور بنده میمونه بی بی سلورم ورز ده ده سودا بی بی اصل دا نه دې سره ده اس دې خو خپل ورځ هبا کړل چاته هر دا شی ته هبا کړی و کنه شا هر دا شی ته دې هبا کړل خپل ورځ اس رسول برکه چې ور کوي دا دا سوی بیا نه ور کوي عائشہ خپل څه ما ورځ وایما اته مثال دې دا وشان وایما ورځ عائشہ ورته سعودي ته یې ما دو سلوار ما دو اس ودا نه ور کوي چه دویم عائشه تا ورکو دریم عائشه تا ورکو دا سوینه ورکوی ذکر بده بندانه را بیبیونه بیا خطا کری که دوی پتاک ورکو دانه را بیبیونه خطا کری بلکه دا سوی ورکوی چه دویم دا عائشه دریم دا بیمونه اصلا رمه دا سوده ولا سرور ما عائشه تا ورکوی کنشا تقسیم ملاز بتا کو کنشا دا الله مثلا چا کینه هه وکړه دا خپل لمبار بلې بي بي دا هغه ورې ورس کوي او دا تر مخ کو پټان دې سره ور کو په یو دی باندې کنه دا تقسیم نه ده بلکې ورې چې په کیم دی باندې بیا غازي ور ور کوي کنه شا کایرت په دویمه باندې وی دویمه ورې ور کوي کای په درېمه باندې درېمه ور کوي کای ته سلوارمه باندې سلوارمه ور کوي کنه شا دا دی د رضا سره تعلق لري کنه بس کیمه باندې خوښ وی دی کنه شا هغه طریقه باندې ته تقسیم ٹھیک شو بس دی یا الله